اجازه راکړئ تاسو ته یادونه وکړم چې موږ پرون د څه په اړه خبرې وکړې. ولې حماس او ټول فلسطینیان غواړي چې اسراییل او د یهودانو کورونه او جایدادونه ونیسي؟ دوی د خپلو یهودي وروڼو څخه د غلا کولو لپاره داسې ناوړه هیله لري. د دوی ډېری نه پوهېږي چې دوی د یهودانو وروڼه دي. د ابراهیم مشرو یهودي زوی اسحاق و او د مصري میرمنې لخوا د هغه ناقانونه زوی اسماعیل و چې د عربانو پلار شو. نو د دې معنی دا ده چې ټول ایربان د یهودو ورونه دي چې د دوی د پلار ابراهیم څخه د یهودي وینه لري چې د تورات په وینا یهودي وو. عرب ورونه د خپلو یهودو ورونو سره څنګه جنګیدلی شي؟ دوی دا کار کولی شي ځکه چې د دوی د اسلام له مخې الله تعالی دوی ته امر کړی چې د قیامت تر ورځې پورې په یهودانو برید وکړي. راځئ چې دا په حدیث بخاری دوه نه دوه شپږ کې وګورو. د له موږ څخه اسحاق بن ابراهیم روایت کړی له موږ څخه جریر له عمار بن القیق څخه روایت کړی هغه له ابو ذر څخه هغه له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت کوي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هغه ویل هغه وخت به رانشي تر څو چې ته د یهودانو سره جګړه ونه کړي تر څو چې د هغې شاته ډبره ووایي مسلمانه یهودي زما شاته یو یهود دی نو هغه وژنه په صحیح مسلم دوه نه دوه دوه کې د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه وخت به رانشي ترڅو چې مسلمانان له یهودانو سره وجنګیږي او مسلمانان وژني ترڅو چې یهودي د تیګو یا لرګیو شاته پټ شي او ډبره یا ونه بداونه وي ای مسلمانه ای د الله بنده زما شاته یو یهود دی راشه هغه وژنه د ګرکدا د اغزي ونې پرته ځکه چې دا د یهودانو له ونو څخه یوه ده اربان په حقیقت کې په دې باور دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې په ډیرو احادیثو کې د ونو او تیګو پاړه ویلې دي اربان لکه د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیر بې سواده دي او د پخوانیو زمانو په سیر ژوند کوي دوی نه پوهیږي چې ونې او ډبرې د خبرو کولو لپاره خوله نه لري ځکه خدای یوازې په انسانانو حیواناتو کې خوله پیدا کې خو په بې حیواني شیانو کې نه ده هغه دوی ته خوله نه ورکوله نو اے مسلمانانو دا د الله تعالی اراده ده په تیګو ونو ته خلم ورکوي بیا دا دروغجن الله څوک دی چې د تیګو ونو خبرې کوي هغه درواغجن شیطان یا سقوط فرښته ده چې په غار کې محمد صلی الله علیه وسلم دوکه کړ او په سینې په زور او فشار سره اسلام ورکړ راځي وګورو چې الله تعالی د اسلام له وجود څخه دوه زره کاله مخکې د دې دریمې اسلامي نړیوالې جګړې په اړه چې په پخوانیو پیشګویو کې بیان شوي رښتیا څه ویلي دي ما ولیدل چې هغه شپږم مهر خلاص کړ. یوه لویه زلزله وشوه. لمر داسې تور شو لکه د وزې د ویښتانو د تڼاکې، ټوله سپوږمۍ په وینو سور شوه او د اسمان ستوري د انځر له ونې څخه د انځر په څیر په ځمکه راښکته شول. ونې په زوره باد ولړزوله او اسمانونه د لوټ شوي تمار په څیر شو او هر غر او ټاپو له خپل ځای څخه حرکت وکړ. بیا د ځمکې پادشاهان، شهزادګان، پوځي مشران، شتمن، زورور او نور هر څوک، غلامان او آزاد دواړه په غارونو او د غرونو د ډبرو په مینځ کې پټ شول. دوی په غرونو او ډبرو غږ وکړ، په موږ باندې راشئ او موږ د هغه چا له مخ څخه پټ کړئ چې په تخت، خدای، ناست دی او د ورې، د خدای زوی، له غضب څخه. ځکه چې د دوی د قهر لویه ورځ راغلې ده او څوک یې مقاومت کولی شي. دا هغه سزا ده چې سختن به په ټولو قومونو، ایران، فلسطینیانو، مسلمانانو، باندې برید وکړي چې د بیت المقدس په وړاندې جنګېدلي دي، د دوی غوښه به د دوی په ولاړه کې حل شي، د دوی سترګې به د دوی په ساکټونو کې منحل شي او ژبه به منحل شي. د دوی په خوله کې سور دی. مالک خدای به په ټوله ځمکه بادشاه وي. په هغه ورځ به یو سختن وي او د هغه نوم به یوازې نوم وي. بیا به د ټولو قومونو ژوندي پاتې شوي کسان چې په بیت المقدس برید وکړ هر کال به د پاچا رب العالمین خدای عبادت کولو او لمانځلو لپاره راځي د خیمو اختر خدای دلته ویلي چې د دې جګړې په جریان کې به د مسلمانانو لښکر د خدای او یهودانو لخوا ورزول شي دا به د اټومي چاودنې په څیر وي او د مسلمانانو غوښه به داسې خړوبیږي لکه د چاودنې څخه د تودوخې لوړه درجه زموږ د سیاري پاچا به یو پاچا وي چې خدای دی د هغه د پلار په څیر او د خدای خدای نوم لري هغه د خدای زوی یې دی نو ای مسلمانانو ایا تاسو فکر نه کوئ چې په اسویت کې د پای وخت په خدا نسخه په اسلام کې د محمد صلی الله علیه وسلم د اسلامي کیسو په مقابل کې خورا حقیقت لري توبه د اسلام باطل دین پرېږده د خپل پلار ابراهیم څخه خپل یهودي ورونه موجنئ له ډبرو او ونو څخه د خبرو تمه مه کوه، ځکه الله تعالی دوی ته د خبرو کولو خوله نه ده ورکړې. مګر د خدای په زوی باور وکړئ چې زموږ پاچا دی، ځکه چې ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسو به ډبرو ته ووایاست، په موږ راپاڅئ او د خدای له مخ څخه چې په تخت ناست دی او د هغه د زوی له غضب څخه پټ کړئ. ځکه چې د دوی د قهر لویه ورځ راغلې ده او څوک یې مقاومت کولی شي؟ آمین.